حکمرانان برابر نه دي کچره تاسو مذهبي جماعتونو ولا او ته ووټ ورکوي او هغه حکمرانان شي نو هغه دغه د تنفس کوي مو څه دا هغه نشي نفس کوي اسلام دې ذریعہ سره دوی نشي نفس کوي د کوم اسلامي شکونه څه دوی ورته اسلامي ماده اسلامي ماده ذریعہ سره اسلام نشي نفس کوي ولا نشي نفس کوي ځکه ته مخالف سره اندي عین کې دلایل شته ته مخالف سره یو داره چې ته مخالف په ته داسې یي چې د 208 دیر شو 209 دیر شندرنګ 208 شپته د دې مادو مطابق دا ضروری دی چې کوم قانون نن تنفذ کوي او بلکې د د دریم او د دویم شک مطابق د دویم او د دریم دویم کده دریم دې دوه کې دی وي ماده مطابق هر فیصله د د جمهوریت مطابق کیږي که کوم قانون جوړیږي یا کوم قانون منسوخ کیږي او د جمهوریت په مطابق نو د دې مطابق کچېره ته د دین افیس کول غواړې چې را عین کې داسې شروع کې لیکلي دي هغه چې عین دویم ماده کې خو بیا دان لیکلي دي د جمهوریت مطابق وي او 208 دیر شو 209 دیر او 208 شپته دا ماده ته په سره خسته شي زدار ته یې اوس اکثریت خو حاصل کا کنه اکثریت خو حاصل کړه اول کنه هغه نه بعد بیا خبره کوه نو ته به وی وی ماده باندې اکثریت حاصلوي ښه اکثریت اول حاصلېږي نه کچېرې حاصل نشي نو بیا د کې ډېر خبرې د ستره کیسه ده خو تاسو لنډوي به نو که حاصل نشي نو بیا هغه څه وخت پر وی دغه مقابله کې قبل اکثریت وروته دا بیا منسوخ دي نو د ناسخ او د ناسخ کولو او د منسوخ کولو کنه حق اکثریت د خو د دې کې اصل کې الله ته حاصل دی او د دې کې اکثریت حاصل دی اسلام کې خو الله ته حاصل دی نه بچو ته نشته بل دا چې کته یې تیر قوانین به د اسلام د شریعت او د قران او سنت مطابق جوړیږي او وشته مې کې دي نو ته مخالف کوم دی کنه هغه عدالت کې ته بنه دا راپورټ کوي شي ته ته وی څه د ماده راوخله کنه د دې کې یلی څه کې یلی ته جوړیږي بخه دی نه پس په جوړیږي واغځه کې څه کومه جمهوري ماده دي دویم نمبر 238 239 238 پیته هغه ماده مطابق دا خبره ده چې ګوره جوړیږي خو په کومه طریقې جوړیږي طریقه هغه ته کې خېله طریقه دا چې اکثریت په ووټ په تاته ملويږي اکثریت په ووټ درکوي هغه نه بعد به جوړیږي طریقه دا ده بس اکثریت حاصل کا کنه همدارنګه 208 پیته مطابق څه ته کوم یو انګریزي قانون تاسو ته ویل چې پاکستان قانون کې دا خبره پوره تفصیلی البته ته ونه کړه چې د پاکستان قانون بلکې ټول ملکونو قوانین د افغانستان په باره کې لږ دي ته څه استثنا حاصله ده ساعت پرې د ټولو قواغه کې څه قوانین داسې دي چې هغه د انګریز زمانې نه نفیذ دي هغه پرلمان نه دی نفیذ کړي او څه قوانین داسې چې پرلمان نفیذ کوي په کوم مطلب خو هغه کوم قوانین انګریز نفیذ کړي دي هغه ډیر زیاتی د کوم پرلمان طرف نه ورغلي دي هغه وړو کې مالګې مخې نه دي انګريز چې کوم نافذ کړی دی هغه د پرېدا شرط نه دی مقرر کړی دی آئین کې چې دا هغه یو یو قانون پس کولو د پر د اکثریت ضرورت وي هغه اکثریت نه ورپاسه کړی دی هغه لري چې کچیر هغه کینسلیږي نو بیا یعنی منسوخ کیږي نو بیا به اکثریت هغه منسوخ کیږي اکثریت هم دو تهایی اکثریت یعنی داسې اکثریت نه ته مطلق اکثریت بلکې د خلق درې حصے کې نو دوی حصے اکثریت هغه طرف ته وي وای ساده دي مقابله کوي دو تهایی وته دي دو چند ته نو هغه نفس کولو د پرې اکثریت ضرورت نشته خو د پلار کومو انګريز هغه پلار ورته نفس کړی دی کنه نو هغه ته اکثریت ضرورت ځکه نشته البته دغه که منسوخ کوي نو بیا ورته د اکثریت ضرورت شته اکثریت هم خو مضبوط اکثریت ها دي څه معنا ده دي معنا ده چې ته د کتاب او سنت دغه شک ورپسې راوخلې ته زه یو قانون کینسلوم ها منسوخ کوم هغه یې څه منسوخ کوه خو اکثریت خو دوی حاصل کا کنه دا شک معنی خو هغه به معنی کنه اخ شک کې څه کوم واضح کفر شک ته کفري ماده ده کفري ماده کې د دغه اسلامي ماده لحاظ دا د نمنهاد اسلامي ماده لحاظ نه ده ساتلی ښه خو دغه اسلامي ماده کې دا کفري لحاظ د کفري ماده لحاظ ساتلی دی نو کفري ماده نه دا معلومیږي چې دا کفر به تا باندې هغه وخت پرې نافذ وي چې څوره پرې د دې مخالفت اکثریت نه کړی او اکثریت چې مخالفت وکړي یا مخالفت بیا کفر شول بیا څه شي شول صحیح ده و دا قوانین ډېر زیات دي ښه وجه دا دی د دې د زیاتوالي وجه دا دی نو کوم پرلمان نه راغلی دا ډېر کام دي ځکه چې یو خو پاکستان کې پرلمان هیڅ کله د اخیری کلونو نه علاوه چې د اوس کومه د پیپلیانو حکومت تیر وو بیا ورپسې اوس د نواز شریف حکومت راغ دغه دوه حکومتونو نه هغه یو حکومت وچلی دی او د بل پته نه لګي نور څه څومره حکومتونه دي پرلماني او د جمهوریت هغه مات شوی دي هغه یو سیکولر لګیا شوی دی د امریت ولا سیکولر لګیا شوی دی د جمهوریت ولا سیکولر یواله دی صحیح دی یعنی جرنیلان ور پر سره پورته شي نو پاکستان کې هیڅ کلان د پارلمان اوسه پر پخې نه دی ټینګ کړي ټینګ کړي دی بیا وکالو کې ها د اخیری د واتو کالو کې لګې پخې ټینګ کړل صحیح دی نو یو خو په دې واجب باندې پارلمان ته د ډېر وخت نه ملو شوی ته ته ته نوی قوانين جوړ کین ټول ورکه زړه انګریزي قوانين دي کڅ نه څه جوړ ورته وخت ملو شوی یا ملو شوی کبه پارلمان ته وخت هم ملو شي کنه نو پارلمان به بیا د یو یو قانون څخه کینسلوي کنه نو که کال کې 12 قوانين څخه کینسل کیږي منسوخ کیږي د انګريز هر میاشت کې یو قانون نو بیا 15 کالو کې اله شپې ته قوانين کینسل شي یا په زورونو د انګريز قوانینو کې ښه پنځو کالو یو حکومت کې سره د دې حقیقت دار چې کال کې کال کې دولس نه منسوخ کیږي کال کې د دولس منسوخ کولو لپاره د ساره پارلیمنت رجمه کیږي نه ساندي باندې کینی سره د دې څه عامل او باعث نه وي چې ته څوک دا اعتراض وکړي چې دا انګریزي قانون دی څو څو دې باندې کینو د شی خاتم کو د سره 12 کرات د هغه کیناستلو بند د کیناستلو مکان ملويږي کبه کیناستلو مثلا د څوره بعیده خبره ده خو کبه کیناستلو نو کیناستل نه بعد به څه کیږي کیناستل نه بعد څه کیږي بیا اکثر د دو اکثریت د دې قانون مخالف نه رسی د انګریزي قانون دی او ټول د انګریزانو زمانه ورکه نه وستوي صحیح دی تور انګریزان ورکه نوست دا د سرو انګریزانو زمان علماني او که به مخالف شي نو زیات نه زیات به شي څه نه څه اکثریت به ملو شي مطلق اکثریت مطلق اکثریت دې کې قبول نه لري څه دوه تهایی اکثریت نه دوا سو آتش پته کې دا شرط کنه څه دوه تهایی اکثریت دوا چند بوي نو دوا چند به نه وي اکثریت بیا دا قانون نشي کنسلوي پیګه که کین سالدن کړه مثلا خو بیا دا الله ور باندې حاکم ونه ګرځول اکثریت اکثریت حاکم وګرځول نو بیا خو اسلامي کار د بیا ونه کړل یو بل کوپر ده اختیار کده د امپریالیزم څخه کوم قوانین مقرر کړو دیموکراسي باندې ورو ولو ها یو کفر د بل کفر ورو ولا بل کفر د یو کفر حاکمیت نرځم بچ ک د بل کفر حاکمیت ومنل باران نواد خلک تر لاندې ودرېدل بل دی 288 ماده نه دا معلومیږي ښه چې دو تهایی اکثریت که چیرې داسې چا څه حاصل که څه هغه څه څومره د نامنهاد اسلامي ماده دي د ټولو ور ختمي د ټولو ته ختموي شي که دو تهایی اکثریت د حاصل کو دو تهایی اکثریت نن د کسبار دي تملويږي ځکه چې سکولونو کې د خلاف د دې د نوم خلاف کار شروع دی او نوم خلاف کار کې مطلب دا دی چې د کوم خلک په نوم ودرېږي دا سوچ وکړي زه په اسلام ولاړ یم د دوی وخت دې ځای کې ضایع شي اصل جهاد ته لوړ نشي دا دې ځای کې ځان مجاهد و او بولی چیرې ایم کو ایم ولا اعتراض کړی دی چیرې د پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان نه عوامي جمهوریت پاکستان جوړ شي نو زه اوس د دې نوم دفاع کوم نو زه مجاهد یم نو ماته ته ضرورت ته زه غره ته څو هغه ځای کې جهاد کوم نو یو کار خو د دې دغه کې وخت ضایع کیخه مسلمانانو ته ځان وخی ته حقیقي جهاد مو کوو و د ځکه دوی په دې نوم دومره زور ورولګوي ان څه هغه کوم نور کفریات یا ټول ورکه خپل پرده کې راشي پټ هغه کفریات خلاف هم د خل پرې دي یاره موږ دا خالص و د نوم دفاع وکړو پرې دا نور کفریات گزاره بوکو خیر دی د نوم دفاع سره پشي حالانکه نوم سره تشری نوم سره نقصان مسلمانانو ته ځکه د اسلامي نوم ور سره لګول د انتی نه ټول مسلمانان دوکا کړی دي صفه د کفري نوم ور سره ولیکي نو د ځای کې کوم غایم کویم ولادي هغه اصل کې د کومه خبره کوي هغه اسلام ته د فائدې ده کوم کوم نه نور غټ کافر چوک روزي هغه ته عوامي ور سره مالکو کفري جمهوریت پاکستان ور سره ولیکو ولا هغه خلک اسلام ته پر ډېر فائدمن نه وي ځکه ته به ورباندې ډاز خه کوی شي خلک په دغه ډاز تاسو سره مني چې دا اسلامي ډاز دی په کوپر د کیږي او دا خندران دا د پګړیو والا او دا ګیرو والا څه د کوم د جمهوریان دي دا اصل کې د دې کفر حفاظت کوي دفاع دي کوي هغه ایم کیو ایم التاب حسین او اسفندیار ولید نشنلی نه زیات ښه ځکه چې نشنلی خو په حقیقت کې ته سوچ وکړې هغه نشنلی د تو ته لیار کول او چې دی به انداز وکړه هغه کوپر دی هغه اراده دا نه دی هغه نه ځکه کار خپل کیږي ذلك بانهم قوم لا يفقهون صحیح دی او د بل خنزیر کوم دی دا ته ته دی تلیار بندوي چې دی باندې تډاز ونه کې مخته ته ودرېږي نقصان د کوم یو زیات دی خطرناک کوم یو زیات دی خپل سوچ وکړه نو د دوه تهایی اکثریت سره د کوم اسلامي نمونه دي دا درته کینسل هوا شي نو حاکمیت حق چته حاصل دی بیا اکثریت حاصل دی اوس پر عبادت کې سلن کړي خو پرګه دي ورته چوک نه اندغه د کوم مذهبي جماعتونه لري دا نه پرګه مذهبي جماعتونه د څه خاص د فائدې کار اوسه پر کړه نه چې د کوم دغه د فائدې کار په ظاهر کوي چې یاره د اسلامي نمونه ورکه خالص د اسلامي د اسلام په نوم کومه ماده دي دا ورکه پاتې شوی دي هغه د وی زره پیدا نشته دا چې کومې پاتې کړې دي دا د اسلام یو فائدې والا خبره په ظاهر معلوم خلکو ته معلومیږي او دا حقیقت تاسو د دې وپیژند چې دا اسلام د پر غاټه نقصانی خبره خو انداز کې دغه اسلامي نمونه ونه لری شي ها یعنی دوی چې را کده مو وجود نه دا نوم بیا نه پاتې کیږي مو تا وجود د الله غار کې الله تزمکه کې ژوند ورکیږي صحیح ده ته دا ته ورنکله لری شي او دغه اکثریت اندی خبره ته ووټ ورکړي چې د نوم لري شي چې نوم لري شي خو مت مسلمانانو او اسلام تر لار خلاص کړل کنه نن د کسبر د د ځای د زرغون شاه دی پوه شي نو دغه حکومتونه ټول د ریاستونو او دولتونو د مسلمانانو او صحیح اسلامي خلکو لاس ته ورڅی کنه دا خو تا باج کړی دی خندره ته خو ټول عبادت د دې کوپر ته کوي نو بس عین باندې د مختصر غوندې خبره درته وکړلې او اندی نظر سره تاسو د خپل آئین تان ته سوچ وکو نور آئینونو ولا خپل آئینونو ته سوچ وکي نو ان شاء الله څه حق او باطل ورته معلوم شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین البته غنه مخکې دي سره معامله معامله ور سره ضروری دار چې ان شاء الله تاسو ته معلومان دي ارزه کې کوم نه کو ذکر خو اهمیت پر ذکر کوو خمخه نو د قانون سره اند کوم وضعي قوانين ته چې ته وضعي قانون دی کاغه بین المللي قانون دی او کاغه محلي او داخلي قانون دی د حکومت او که هغه د جرګې قانون والے نه دی مثلا د ریواجو د جرګې والا د ملک والا قانون دی یا ملا ځان نه جوړ کړی دی بدعاتي جوړ کړی دی د ټولو قوانینو سره او د دې قوانینو جوړونکو او د دې منونکو او د دې نافذ کوونکو د دې چلوونکو دینه دفاع کوونکو د ټولو سره د مو تعلق څه شي وي د مو به د سره تعلق نه نه د سره معاملات د مو هغه وي چې کومه مو ته لا اله خیال دی یعنی دا مو باطل ګڼو انکار به ورنه کوو براعت به ورنه کوو نفرت به ورنه کوو دشمني به ورسره کوو ښه او د دې مقابله کې مو اسلامي قانون او د الله شریعت سره الله شریعت حق ګڼو او د زړه کومې نه به منو او تعلق به ورسره ساتو یعنی عمل به وربنې کوو ښه که نه خپل خپل دایره کې وربنې عمل کوو شخصي ژوند کې او معاشرتي ژوند کې او سیاسي ژوند کې او د خیر سره محبت ور سره کو دوستی ور سره کو دی غسران ده دی شرعي قوانینو سره او د دې ته چا در لګل د رستول دی الله عزوجل هغه سره او ته چا تیر لګل دی محمد صلی الله علیه وسلم هغه سره اوس د چا مو تر غا کړه دی د رسول دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی صحابه دی تابعین دی تابع تابعین دی امامان دی علماء حق دی دغه ټول مو تر رسوله دی ودی وخت کې کوم خلق راوچات شوی دی حفاظت کې ایمانی یو او خپل سر ور باندې ور کوي نو دی خلکو سره دغه ټول سره د مو دوستي وي محبت وي مینه به ور سره